جمع بين الصلاتين في غسل واحد درې قامو د جمهور ذکر کوي ایمار به هم دغه شان ته ویو ابن مبارک هم د سوی سفیان سوری وی بلکې جمهور وی په انتقال په انقطاع د حیض باندې غسل کی او بیا به وضو د کل صلاتین کوي او مونږ به کوي نو وضو د کل صلاتین شو واقعه د فاطمه بنت ابي حبیش ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته امر کړی انت د عصرات یا مقایها کوم ادمی چې د اقرار ده یا عادتنو یا لوننو فاغتسلی لطهرک دې کې نور تنشته خدا خبره را لچې اذا اکبر الحيض واذا ادبر دا اخبار ادبار یا پادت یا په امتیاز لونی څوک چې په امتیاز لونی خیل دی یا په اکثر موده یا په تحریک په دې څلور طرقو به اخبار اخبار راځي نور فاق تفصیلی هم راځي او تتوزعی هم په دې کې راغی او سند د امام ابو حنیفه شو هادي او ثابت هم پیژاند او یاد چې دا خو مجهود پاتې شو چې د یاد سمون دی محقق لیکلی دی چې جد علی له صحبت عند الاکثر هم متعین نه دی چې نوم یې سره امام ترمذی وای ما د امام بخاری نه تاسو کو د ددنم هغه نه پیژاند یحنی معین وی چې دینار نه لري ابن ابي حاتم وی د دې جد نه ابو الامرات دی عبد الله بن زید دی یزید دی عبد الله بن یزید خپل نکچره د هغه نوم خو دغه دینار دی یو قول لري او کورا جدي فاشیست شنه بینم عبد الله بن یزید نه عن جدها من نبي اسلام الذي ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا الفاظ داسي او رسوي قال فبما ربيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي نقوله في هذ حديثي قبل هذا او قال فی ما روینا هو اکثر وی دا شان دې نسخه صحیح ده نو والله علم بایا د مخکني روایت او د دې روایت کې څه فرق دی چې دا وایي یاره دا د مخکې روایت د امام ابو حنیفه عن هشام عن عروه دی او دا روایت چې دی د هشام شاګردان نور دي حفاظ دي پوه دي هغه خو بل شان کې وایي هغه حفاظ سوق دی قال احبرني عمرو و سعید ابن عبد الرحمن و مالک فلیس دا کسان دی عمر دی سعید دی مالک دی لیس دی خوش زه خو فرق پې نشم چې امام ابو حنیفه رحم الله چې تویل او دې روایت کې چې شام سره د پته کې فرق دی تاسو خو د طالبان علماء کرام یی بیګا به تاسو مطالعه هم کړی وی چی دی وی دغه روایت د امام ابو حنیفه او دا روایتونه د هشام روسته چی راغلی د حفاظ دی کی فرق دی او دی خو فرق یې نشو دوره د کال اخر دی الکه کار خو اخر نه دی کار خو اول دی خو دی یو کم سه کم خپل کتاب باندې لږ سوچ کوئ چې دقت دې پکې پيدا شي په هوايي تقرير څوک نه موده کيږي بيا مې تاسو په ګوتو وشمارل چې دې الفاظ ته وګورئ هغه الفاظ دي چې ايام د اقرا ذکر شي هغه الفاظ د غسل ذکر دي هغه تتوزان د کل ساعتين ذکر دي بیان فرق دی په دې روایت کې حسن دومره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې فاتح کې صلات او فاصلیان کلام ثم صلی تتوجی کم دی او صل کم دی په فیتر سوا په دغه دریو الفاظ کې یو لفظ قد پښتي فیضا غره تفسیر حیز معلوم او دا په کومه کې راځي چې غسل وکې او د فضل کول ساتي کې هنيشته او سند دغه دی کوم چې امام ابو حنیفه ذکر کړ او د سیدی په خلق دی چې امام ابو حنیفه صحیح روایت نقل کړي چا کې غسل ذکر دی وضو دې کلی صلات ذکر دی دا روایت خلاف دی دا چې په غسل نه دی ذکر او وضو دې کلی صلات ته دې تفسیر کې نو کوڅ صلات کوڅ کله دی وشي ځنه څنګه چل وکړي چې امام صاحب په مذهب باندې عمل کوي په دې حدیث عمل کوي فصل ان کې دم سمصلي اینه بین دې مونږ کوي او دفنه کوي انقطاع د حیض وغسل نه کوي ها داسې ویل نه وی چې دا دا نور خلک دي چې وتی د امام ابو حنیفه نه تیر وتی ظاهرا دا خلک چې دا نور تیر وتی د څوک نه تیر وتی ها خیر خو احناف فنا کامیان خلک دي صبر استقامت کوي وای ها ولې امام ابو حنیفه په غسل ذکر کړی ته توضی لكل صلاه هم ذکر کړی دی ها فکان من الحجت علیهم حاصل لري شرک دال فا چې غسل په انقطاع باندې وجود کل صلاتین او که تاسو یې چې هغه مخکني حفاظ دي مخکني څوک مالک او له اصحاب الحارث دا دام حفاظ دي نو ویل کګدا حفاظ نو حماد هم حفظ حفاظ نه دي د حماد مرتبه ته کم ده دی نو له حماد مسلم عندكم فی شام په اخذ د شام د مکی خکته د مالک نه او د له سلام الحارث نه نو که هغوی دا اضافه نه ده کړې حما یې اضافه کړې ده امام ابو حنیفه هم اضافه کړې ده او هر سړی په دې پیږي چې په دې کې ناطق حاکم په ساقط ساکت دی خسته خسته لفظونه ته مې یادوي ها سمې هر سره په څوانه کې چې په دې کې ناطق حاکم بچا دی ساکت دی هغه ساکت د غسل عند الختان د وجود کل صلاتین او حماد روایت امام ابو حنیفه روایت ناطق دی چې غسل به کوي په انقطاع باندې وضو د کلی ساتي وایي او فی هذا الباب اول چا نو د غرا غلی دا وجود کله ساتي خطول ویلې وای ها امور ثلاثو کې چه غسل لکل صلاتین دی جمع بین الصلاتین د غسل واحدین دی یو ځل غسل په انقطاع دی وضو لکل صلاتین دی په دې کې اوس موږ کم یو له ترجیح ورکو یا خبره په ترجیحات کو یا خبره په نص باندې او یا دا مختلف الحديث ته وضو لكل دا وضو لكل صلاة نه اکتفا په یو غسل دا ځانه قسم مستحاضه ده او غسل لكل صلاة دا ځانه قسم مستحاضه ده یره ما خو ډیر ښه خبره او خطا خو یاد نه کړم څنګه ویل یا بسکو ها ترجیحات ګورو او یا به د خیر دفتر ناسخ منسوخ ګورو او یا به دا موږ مختلف مختلف حدیث ګرځو مختلف حدیث ته مقصد دا یو په یو نو مستحاده کړي دا بل په بل نو مستحاده کړي یادم کړه مليان کېږي ان شاء الله خو دا اصطلاحات مې ورته کوي حلال نک یاد نک او جدي تر صحادي شروع شو یو څه به صحیح بخاری وی او څه به غیر صحیح وی او څه به صحیح مسلم وی څه به غیر او څه به ټکټ کوی او څه به د شپې وی او څه به د ورځې وی او څه به کوی ها فاه تعبیر نه څنګه وکړو اوس لیکل د صراطی نه څه ختم هغه چې په ته ختم کو وایا فارنا نظر فی مارو یفی ذالکا دا خو تاسو ایک سو او پنج لمبر حدیث وګورئ ایک سو او پنج دا جمع بین صلاتین دی غسل واحد کې راغلی دی پیغام کو سفیان سوری روایت کې ان عبد الرحمن قاسم هم دی هغه د قاسم بن محمد نه هغه د زینب بنت جحش نه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضه فقال لتجلس يا مقرا ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر هو واقع زینب بن جحش دا وخت ته راوي قاسم بن محمد دی بهم چه سو چه کی مو ګورئ بیم عبدالرحمن بن قاسم عن ابیه نور زنانه څوک وه خو دغه زینب وه بیا چه سو ست کی بیا وګورئ عائشه روایت ته ان امراتن مستحیلت علی عهد رسول الله اسلام فمرات ثم ذکر نحو غیر انم لم یذکر ترک صلات ایام اقراء ولا ایام حیزها خدا واقع ذکر شو د عائشې واقعه بیا ذکر کوي، د سهله بنت سهیل ابن ابي سهیل څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر ان تغسل عند کل صلات دا خو د ناسخ منسوخ صورت دی خو د زینب په واقعه کې جمع بین صلاتین بغسل واحد راغی جمع بین صلاتین او راوی ته قاسم ابن محمد دی خو سهوی غسل لکل صلاتین خو منسوخ شو خو جمع بین صلاتین به غسل واحدین دی کم څه چل ول دی زمي دا هم غوړي دلته خو قاسم راوی دی د چانه د زینب نه قاسم بن محمد چرته او زینب نه د سبقونه ویل ها دې حدیث کې انقطاع ده فروا ثوری عنه عن ابيه د عبدالرحمن نه نقل کړی د عبدالرحمن د خپل پلار قاسم نه نقل کړی عن زید بنت جحش رسول الله صلی الله علیه وسلم امرها بذلك ان تدع صلاه يوم اقرائها اقراء الفاظ ملحوساتي او جمع وینا صلاتین د غسل واحد دی خدای آیا نخراب ملحوظ ساتي ګره کو زه مې نشه ته تاسو کو ځکه نه وي نه خیر مشته ګره ابن عینه د عبد الرحمن نقل کړه نبی عبد الله عبد الرحمن دا قاسم دی بیا وروسته شعبه حدیث نقل کړی د عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه خو ګوره د عائشه روایت کی ایا مقرا نشته نو نه مقرا یا مقرا وتاب علی ذلک محمد اسحاق 609 حدیث کې محمد اسحاق عبد الناصر کړی دی خو یو کای امی پراشتا بلکې نشته دی وليس ذلك في حديث عن عائشة په حديث د عائشې کې ایامي فانشته ده فوجب لازم شو په معنی یو روایت عن زیب بن بغیر روایت عن عائشة زکه په زینب پر روایت کې ایامي اخراج ته ده د عائشې پر روایت کې نشته ده ولې انقطاع ده او انما جاء انقطاع هاجرنا زینب ده مې دې کال قاسم قاسم رسي کړه زینب ته شوې ده او مخکې وفات شوې ده قاسم نو پیدا په زمانه ده زینب کې زکا دا وفات شوې ده په عهد عمر بن خطاب کې هو یا اول ازواج نبی صلی الله علیه وسلم وفاتا بعده وکانه اطول یدن ودا دغه ايام اخراج ته پکې راغلي دي هغه د يو ساقط من البين شو د وجه د انقطاع نه ايام اخراج په ګنې راغلي نو دا خو هغه مستحاضه ده چې عادت معلوم نه دی دیته متحیره وې دیته زواله وې دیته ناشې وې د دې لپاره موږ ګنجایش پیدا کولی شو چې دا دې د غسل نه اهتمام کوي څه دې کوي ځکه حیض ورځې نه دي معلومه فقد وجد المستحاضه ملک مستحاضه معلومه ده قد تكون على معنى مختلفه دا په مختلفو مرتبو دي او مرتبه می تاسو ته ذکر کړی تاسو راته تکړه خلک ځکه دا عادت معلوم دی په موږ اشتباه نشته دی ایام د حیض ایام د حیض او ایام د استحاض ایام استحاض دی په انقطاع د ایام حیض او غسل کې او ویبا وضو لكل صلاتین کوي دا خبره مونږ ته آسان ده خو من هاذن هغه ان تكون مستحاضتان يفيحتات لها فتامر بالغسل دتا د غسل امر دی دا با غسل په ټیم کې کوي ځکه په دغه ټیم کې د څنګه چې دا تصور دی چې حیض نه پاک شوی مو دا استحال دی دې ترته ذهن دې ترته نقل کیږي چې کېږي شي جنې ختم شو د مستحاضه ما او اسم د مستحاضی خو دې ټول شامل دی او د ام المؤمنین روایت کې هم ته دا پته نشته دی چې یا می اقرا په کې شته دی پاک یا می اقرا نشته لکه د زینا پر روایت کې څه ولم نجد في حديث عائشة ذلك بيان استحاضة تلك المرة التي أمر النبي الإسلام بما ذكرنا أي مستحاضة هي إذا أسكم أي مستحاضة لم يجوز لنا نحمل ذلك على وجه من هذا الوجوه دون غيره من په دې کې فیصله نشو کولای به دلیل يدلنا على ذلك شرين الزوال ومتحيره وناسيه او د ټول متخلل والا مراد دا په دینا معتاد مراد په نظر نه فی ذالک هل نجد فی دلیلن مونږ ته پکې دی کې اوسه د وشته کو نه وایا ها او یا ادریکا یا ادرنیکا په خپل غا پته ولګي ام المؤمنین په باره د هغه کې چې عادت یې معلوم دی تدعو صلاة ایام حیضها نو معتادې فیصله یې دا وکړه ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضا عند کل صلاة پاته ولګېدله چې هغه جمع بین صلاتین غسل واحد کې راغلی دی دا هغه دا چې ایام حیض نه دی معلومه هغه زوالو مزلاهم متحیرون اسیه دا هغه غوس جمع بین صلاتین چې راغلی دې غوسونه چې پکې راغلي هغه هغه پاتې شو قرینه په څه شو راځي د قدر چې څنګه الفاظ ویلي ها دلته الفاظ ایام حیجها معتادوا یو ځل غوسه کلها عنها نفت ولګی دا چې غدیر وسنه چې پکې دی متحیره زواله ده او دا کم چې یو ذل غسل دی او بیا د استعداد معتادی دی یا به داسې یو چې هغه ډیر غسلونه والا ده منسوخ شوی دی ځکه چې ام المؤمنین د رسول الله اسلام د انتقال نه وروسته فتوا ورکوله یو ځل غسل دی بیا څه دی وضو دی وایا څنګه په حدیث عمل نه کوي چې نه سوتنه د معلوم مو دا بل شان دي فتوا ور کوي ها د فاطمه بنت ابي حبيش روایت 1612 باندې او د سهله بنت سهيل روایت 609 باندې دي ها او چې ایام معروف دي دغه حکم دی چې یو ځل غسل دی چې نه مجهولي هغه به دغه ډېر غسل نه کوي وای هم حدیث محب ها همغه دی چا غسل دی کل صلاتینو یی دی تاسو ها او ځکه ډیر وسنه وو دا کله دې بسم الله اعتبار شو ام المؤمنین فطور صدا ها چې پرې نه دی خو یو ځل دی ویل چې ترا د علاج د پاره ول مونږ وره دوه څه به ولې زه خدا دې زم څه دوی شوې نه الله دې وبخښه ها دا بل مسله ده چې وضو لكل صلاه دی وضو لوقت كل صلاه دی وضو لوقت كل صلاه شي نو صلوات متعدده په يو وضو جائز شو د معذور هره وخت چې خارج شو بيا به اودس بل وخت کوي دا د احناف مذهب دی او چې وضو د کل صلات دی یو مون به کوي بل مون چې کاو به غلا اودس تازه کوي اے ادای صلات لا داخله شلا او که دادا اصلاحات وی یو سړی اودس وکړو مونځ یی ونه کړ معذور دی وخت داخل شو بل اودس هم مات کړي خو د وخت د وجې نه پوه شوي تاسو مونځ یاد نه دی کړی بل وخت پې داخل شو او که چېرې مونځ یې وکړو فرضي نفل ورته وکړي کولی شي نو که د وعده صلات د خوا د فرض سوی نفل نشو کولی خو د وخت دخلا نه وې نه په موږ خو نو کړنه په خروج وخت ولې او د استاد کوي بیرته وایا تاسو معنی چې خدای یو څه کولای شي ها یره کوي د وختم په یو زید زین کې داخله د نفذ مندل ده د عبادت او د کولو هم چې داخله په نغلو کې نه پیدا کړي خروج الوقت په کوم ځای کې تا یوزید دین کې دا خمن دی دا او په مسح کې مندل دی 24 غنټې نه روسه خروج وقت شي مسح ختمي او د مسافر د پاره دیش په دې ورځ کې وای ها هغه یې هم مخه کې ها عبادت په دا کولو وری او د سماتی ها وخت د خاص مسکه کې شته کنه